سورة العراف درې مسلې بیانولې او پاغي باندې واقعات انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات د آدم علی السلام او لوط علی السلام واقع بیان کړه په اتباع ما انزله د نوح علی السلام هود علی السلام صالح شعیب علیهم الصلوات و التسلیمات دا غي واقع بیان تا په دې مسله چې عبادت حق د الله دی او په هر واقعې کې د تسلی خبره هم وا چې الله رب العزت پیغمبر له خلاصونو نجات ورکړو او دا هغه تابعدار ولا او چې کوم نافرمانو هغه الله رب العزت تبا برباد کړیو پرستو واقع ذکر کړي د موسی علیه السلام پاوله مسله باندې چې مسله به بهادرای ورساو او تسلی ساته کامیابی بستاوی هغه رستو ذکر کوي وما ارسلنا فی قريه من نبی دا په لندو د ډیرو قومونو او د پیغمبرانو تذکرہ کوي چې ډیر انبیا ډیرو قومونو ته مسله توحید باندې راغلیو او چې کوم خلکو زد او عنایت کړو او خبره منلې نه و هغه الله رب العزت تبا کړو ورسره قرآن کریم چې کوم اهم مضمون دی الابتلاء بالنعم والنقم ازمیخ په الله رب العزت کې دې کې د موسی علی السلام تر واقع پوري هغه هم ذکر کړي چې خوشاله مې به راوستي وي فائدې سیوا نه وستا او تکلیفونه په هم راغلي وو پس فائدې ته روانه غستا د تکلیف په ځای مې خوشحالي راوستا حتا فو تر دې چې ډېر زیات شو نعمتونه به زیات شو بال بچ اولاد هغه ډېر شو یا حتا فو تر دې چې مخ واړو د شکر نه شکر نه چې کمنو مخ واړو او د الله رب العزت شکریا ادا نکړلا وقال ودي ويل قد مصابا نظر وسرا یقینا رسیدلی زمونږه مشران ته تکلیفونه او خوشاله یعنی دا د زمانه او د تاریخ فطار او شړاو دی دا راځي ولو ان على القران او کدی کلیوالو ایمان راوړې او تقوا ځان بچ کړې د شرک نه مخامخه برانستی مې په دی باندې برکتونه د برنا او د فتنا ولکن کذبوا لیکن دی دروغجن او غاڼو نسبت دروغ یو کو فاخذنا بما كانوا يكسبون نو منیول دی لرا د وجه دا غنا چې دی کول نو راشي مسله ومني نیتا سو هم نه منون کو بشانته هلاک شي نو وسانو خلقو ته خطاب کوي افا من اهل القرى نو پای بچ بچی دا کلیوالا من دا خلق دا اوسنی دور والا پاکستانیان او هندستانیان او امریکایان بولی بچی آیات یم با سنا زحن دا چرا شری تازاب زمونږه بیا تند شپې په وخت کې او دی وی د پراتو یا بچ بشی دا کلی والا آیات یم با سنا چرا شری تازاب زمونږه زحن صاحب پټین کې او دی لوي کې یعنی ځان په بل څه کې مشغوله کړل او دین وته اهم نخکاری نور سبحانه ځان مسول کړل دی او هم یلعبون د دین نه علاوه نور کارونو ته الله سو ویلې لوي چې دای لوي کوي په لوګو ځان مشغول کړل دی نو افامنو مکر الله آیدې چې کوم ځان بچ غني د عذاب د الله نه د ځان بچ غړي د عذاب د الله نه فلا یمن مکر الله نو نبی یری کیږي او ځان بچ نه غړي د عذاب د الله نه مگر تاوانیان یعنی ځان سره د بد عمل نه دا وی چې موږ د الله سره وی او ځان محفوظ غړي او ځان بچ غړي دا سره تاوانی دی چې اول ځل ایمان را نوړي نو بیا چې کمندونو په خپل نسی ولاړی زد کوي او سکی عنایت کوي د دې آیات هم دا مطلب دی فما كانوا ليؤمنوا نو دې چې ایمان راوړي د وجه دا غنا چې کذبوا من قبل چې دروغجن غنلې او په خوا نسبت د دروغ مخ کې کړو نو ایمان نه راوړي یا فما کانو نو نو دی لیو مینو چې ایمان راوړي بما کذبوا بما فعل مسله باندې کذبوا هو چې دا روزنه غړلې و دې دې مسلې لپاره په خوا یعنی چې کومه مسله په خوا دا روزنه غړلې و په اول ځل نورستو بیمان نو دا کرانګي ټاپه لګي الله مهر لګي الله فزلون د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهد انو من دې مونږه زیات دې لاره چې کمنو پابندي دوالي من عهد قدرتل په عبدیت باندې یعنی په عبدیت کو درېدل الله سره وعده کړی و چې الله ته عمر به کوم سي خو هغه وعده سره ونه رسول ډیر خلک هغه نه فرمانی کوي او د وادي پابندی نه کوي او وعده ماتي نو ته بیان مپریږدا او ته تسلی ساته چې دې تعالی زرم نشي درکولای کامیابی ستاده ته په نرتوب مسله بیان کا اخیری انجام بستاوی نو ګوري موسی ته موسی علی السلام مقابله کې فرعون څومره لوی بدمعاش وو او څومره لوی نافرمان وو خو موسی علی السلام په خپل میشن باندې کلک ولاړو او مضبوط ولاړو حق بیانو نو الله رب العزت هغه کمزور موسی چې فرعون و ډیر کمزورې وي هغه الله رب العزت کامیاب کړو الله رب العزت هغه کامیاب کو وما وجدنا لاکثرهم من عهد اوس نبونه ول ذکر کله ک فرعون وعده نو ما تکړي قتل دینا چې وعده یې تکړي وا ما تکړي وا دا عبدیت په ځای باندې ربوبیت سره رسیدلو ثم بعثنا من بعد موسی اوس واقع د موسی علی السلام ذکر کړي متعلق د تسلی د مضمون سره چې ډېر خلک می خلاف شو او ډېر خلک نافرمان شو نو تسلی ساته کامیابی بستاوی ثم بعثنا من بعدهم چونکه واقع وګدا نو دی آیات کې لنډه ذکر کړي پلاندو باندې ذکر کړي دوا ملګریو ارایا ساده ګل هوتاو دیو ملګری ډوډۍ تناستو دیو ملګری د تاسو کله کا ستا بابا ډېر ښه سره وفا ادا سره یره ځوانه کې مړنو څنګه چلو ډېر نا غایب بل ساده شروع شي دا چې دا چې چلو شو بیا غړي سخت بیمارو بیا چې موږ جې لارښ ته وړو حالت کې چې داخلو اډمیټ اوس خلک داخل نه وي اډمیټ وي ال د جی اډمیټ او بیا دا چې چلو شو چې بیا دا چې چلو شو بیا چې موږ دال ته نه چې کم نه دا شو دا هغه بل لکته نه ډوړه خلاص کړی هغه ته نه ډوړه خلاص ځکه ته وکړو دا خود زمانه ډوړه سکړه خلاص بل راته دینه شوی نو دې ساده وی چې زبته سوکما تاسو کوما نو بس نن به نه زړه وړه اخلاص کړم دې وته وی الکه صاحب هغه ډېر څه سړیو هغه ګور داسې مرشو تاسو څنګه مړو هغه ورته په دړ شو مړ په دړ شو څه شو نو قران کریم اوس دا دړ شو مړ شو او بیا ور سره هسپتالونو د ټولو کیسې کوي هغه وزن لخوان دي خو لکه اخیره به دل راځي چې دړ شو مړ شو لې فزب کول واجب دي کار ته تو واجب ولي واجب دي ولي دي واجب څه چلو شو کو بلاتي اعتراضونه کافي وارد کې خسر به دل راځي چې لې فزب کول دي واجب نه دام دغه شان چل لې قران کریم واقع وګدا نو د قران مجید د لاندولو د اجمال له همزار نو چې تفصیل شروع شنو د تفصیل نیم قربان په لاندو چې واقع بیان کینو ته وای چې مدق کاوه موسی وی راغله او معجزې راوړې وي فرعونانو سردارانو ته مسله بیان کړې و هغه دومره ظلم وکړو هغه لوی لوی معجزې او نو منلې هو دې قتل الله څنګه تباہ کړ بس دړې شو شو خبره خبره په یو سات کې ویلا بیا وی ښا معجزه څنګه راوړې وی موسی بیان څنګه کړو اوس وته لغوښه تفصیل ته وکیلا نو تفصیل به حیران شي چې په تفصیل کې کم نکاس یو کم فائدې دي او کم حکمتونه دي نو بس هغه ځان لا د قران کریم لنډ خبره چې دا نو هغه داسې نیوي چې سړی به پويږي نه یو خو د بنیه د قاضي او د کافی خبرې تب کې لږ سوچ وکا نو کو دا غي لړواله چې ده کنه لړواله چې مخلوق لنډه خبرو کې نو سړې به پويږي نه او قران کریم کمال لري لنډه چې دا نو ده تړل نه دا لنډه خبره تړل نه ده چې سړې به پويږي نه او چې کومه اوبده خبره ده هغه ستړي کون کې نه ده هغه هغه لا لا فائدہ لا لا 15 پریوی هو المسک ما کررته هو تزوعه او دا موسی علی السلام قصه ده په بقره کې 13 شو دل تراله طه کې راځي صورت ته پېښوارا کې راځي ولکه ته باندې وایي چې دا څنګه چللې هر ځای کې د خپل خپل فائدې لپاره راوړی دا او د خپل خپل مضمون لپاره څه کړی دا راوړی دا نو بیا په وګدو باندې ذکر کړي اول په لړډو بیا په وګدو بیا مې را لګل او پس دین موسی علی السلام به بیا آیاتنا په نو خپل باندې سره د نو خپل نام فرعون ته دا سرداران ته موسی خو چې کمندنو راغلو او حکومت سره ډغروالي وا د موسی علی السلام او د نبی علی السلام د ژوندۍ مناسبت ډیرو د دې وجنه قران کریم د موسی علی السلام واقع ډیر ډیر ذکر کړي فظلموا بها زیاته او کو باغی باندې هغه نو خو باندې انکار او زیاته او کو نو ګورا چې سم شو انجام د فساد ګورو فقال موسی نو ویل موسی او فرعون انی رسول من رب العالمین اوس تفصیل خبر شروع شو یقینا زم را لګل شوی د طرف رب د مخلوقاتنا من رب العالمین طرفه تربیت کوم کې ټول عالم نه حقیقنا لا لا فولا مناسب دی مال را چونه وان د الله باندې مگر مناسب خبره قاجه تو کوم یقینا راوړ مې تاسو صاحب دلیل طرف درستاسو فارس ما یا بنی اسرائیل نو لګه خوشی قدمه سره بنی اسرائیل وارسل علیه راک ولم یزدها فارسل معي بني اسرائيل نو خوشي کما سره بني اسرائيل قوم د آزادۍ لپاره چغه والا دا زما کام دی او تا د خپل قانون د لاندې کړی دی پریګه د لک چې موږ د الله قانون کو او د الله په قانون باندې ژوند جوړ کو ځان لا تا چې کمنو د مصری قانون د لاندې کړی دی فارسل معي بني اسرائيل قال نو فرعون ان كنت جئت بآية كذراوړي وینخا راوړه پېښه کنا چې اجزاوا او کله وته نره ماروي نره ماروي نو سیدا په ابتدا کې اول نره مارو نره مارو چمچمار او بیا رسول فرعون په دربار کې غټ کار شوی اول د تربیتو د موسی علیه السلام د تربیت خبره وا صرف دومره یو ته خودل چې دا ما دا همسا چې دا په سوالې سکیږي بدلیږي او رسته او تبیا د فرعون په دربار کې غټ شو دا الله دربار کې نریشا او د مقابل او د دشمن ته چې کمنو بالکل زمریشا دا نه چې هغه ته چوم چو کیږي او الله رب العزت او مسلمانانو ته ځان کار کړی فرعون چې کمندنو کې سملی راوغوښتا پارلیمنت چې کمندنو کې نه او خلک راوغوښتو قال الملو من قوم فرعون او یا سردارانو فرعون خلق راو بلو اجلاس د سینټ اجلاس چې کمندونو راو بلو سردارانو ته خبر او کړه دا سره دا څنګه کېده تاسو مشوره وکړي تاسو وایي او دې دا چې الله چل کوي نو قال الملا سرداران ولا مشوره ورکړه نو شوارا کې وی فرعون وی او دلته وی سرداران وی صحیح ده کنه چې هغه سېنټ را بللو او اسمبلی را بللې وا نو اول سره جلسه خبره کوي کنه چې سلام را بللې نو هغه هغه اول خبره ذکر کړې ده چې دې لمه را بللې او دلته رستنه قال الملأ من قوم فرعون ويا سرداران د قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم یقینا دار خامخا جادوګر پویا ته جادوګر نه نه زنه جادوګری خو تجربه یې ني او تعلیم یې ني کړي او ته څنګه نو ځان په خلو باندې مړکی او په دغه کې ولاړی په میله کې ولاړی او ډومبکه غږی ځان چې کمونه چې مړکی مداریان او بس هغه دې پیټار کې اوس مړ چتا وستر رزه بلا زیا کنه دا لګیای او خلک چې کمونه مشغوله کړي ان دا ځان اس مړکی او د خلکو جیب ته ګوري چې 50 روپے وراولي کو 100 روپے وراولي دا جادوګر چې موسی عليه السلام بارک وي دا ډیر خيار دی تعلیم یافته دی او بالکل دغه د کمر حکومت ته الله الله سلامي او تختی الټه کوي بلا بچي عالم پوهه دی دا باغی په ست طریقو باندې ویلي دا قران لاندې ذکر کړه په دا سنو چې په سینټ کې خبرو شو او دا په جادوګر دی او بس کمنو بس شړل غواړي او نور کسان چې کمنو ولا او فورم به کاروي دا خبرې دا د سېنات اجلاس کله کله په هفتو هفتو باندې نه جاری وای دا د صوبایي سملای دا د قومي سملای اجلاس ته او دا چې کمنو طرفته باندې جاری دی تر لاسو ورځو پورې جاری دی اجلاس دی جاری دا باغی په سور وخت کې دا اجلاسونه کړی یرید ان یخرجکم اراده دا چې وشړی تاسو له ملک تاسو حکومت واګي بلاسو کېلی فماذا تامرون تاسو مشوره دا تاسو مشوره کوي فماذا تامرون تاسو حکم کوي قالو دی وتوي ارجه ارجه واخاه قران کریم دا څه لفظ راوړو دا څه ټکی راوړو چې د فرعون ټول سیاستونو ته او د هر یو دور چې باطل پرو څنګه چې کمندنو مقابله کوي د حق پرستو هغه ټول ته شامل شو کچا امام ابو حنیفه د مرجئه نو ویلي نو دا غلطی ده او یا مطلب دا دی چې دا لغوي مرجئه دي یعنی امام صاحب رحم الله وی اول د ایمان اصلاح ده او بیا د عمل اصلاح ده نو د دې معنی ده ارجه واخاه ورستو کما مل د او د ضرور تاسو ځان لري کار کتل دي درس اجلاس را بلی څه چلې د موسی او هارون بارکه څه خیال لري بس بل څه کار دی نه خو بس ته کمنو په خبرونو کې د موسی او د هارون تذکرہ په اخبار کې د موسی او د هارون تذکرہ په میډیا باندې د موسی او د هارون تذکرہ په فیسبوک باندې د موسی او د هارون تذکرہ تاسو ځان له کار کتل دي دا خبره لګه رستو کا ته چې په خلوان دا غي نوملي نو حیثیت جوړيږي اډو نو می مالا چې په خامه ناراضي نو نو می ناراضي څه ځان لري کار کتل دا څه چې کمندونو دا څومره چې دا کای په میډیا پابندي ولګاوه چې دا غي باندې چې کمندونو په اخبار کې موافق بیان راځي نه به مخالف بیان راځي زما په خبرو پوهیږي هیڅ قسم چې کمندونو پابند پر هیڅ قسم د ولر علی ستاد وجن هغه شهرت مومي ستا په خلی چې د موسی نوم راشي د هارون نوم راشي هغه ډېر غټي درجه ته رسیږي ارجه طالب جانو مولای سے ډیره ګرمه مسله به کولا باچا سلامت وي دنه خو سخت تنگ شوی دا ډیره سخت مسله کی ا پیسوم نه بس کیږي نه وزیر وتوی لور ولا ورکا پیته ولا ورکا نو ته به سر کا کاش نو چې ته بیا وکینې نو کی بری جوه پاسانو فاهم لوري ورور کړه بیا به طالب جان سلامای لراته سلامای نه راته چې مسله به کول نو به ځخل لګ معلوم معلوم څه کېدل باچا وزیر ته وی وزیر څنګه چللې باچا وی پی شعر نرام کن دروبا ہے مزاج احتیاج احتیاج احتیاج شعر نغام کند روبا مزاج احتیاج او احتیاج او احتیاج د نرز مرینه چې دلګي در جوړي نو هغه محتاجی ده اته چې دا محتاجی چې بل ته سړی محتاج شنو کیدل شنو طالب جان پوه شو چې وو هو دا خدای ما سره ګیم وچلاو طالب جان وته وی پیرو بای پیر را میں کنت شیر مزاج یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق ویسره دلګی درنه نرد مری جوړی کنه بیا غته شه دی یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق هلور می دل طلاق کړی دا او بیا چې کومه مسله سکړه شروع کړه نو فرعونی سیاست تنخواه ورکا مفادات ورکا نو داو کا ارچه د وزارت تم ورکا چې مشیر خاص پشي د سینټ منبر بشي سو ورکا کنه نو چې تم ورکی نو بیا چې کمندنو ګورا تم ورکا ارجه واخاو خو چې سو پورې د د وزارت مزارت قبول کړي نه دی نو ارسل فی البدائن حاشرین ټول خاریو کې چې کمندنو کسان راغون کا او د دغه خلاف بندوبستو کا سړی ګور روان نه ولکه سوی د قبول کړي نه د وزارت و غیره انو اسی به خبرې وي وار دی واخاو نو دوی مطلب سم ولا ورکا لالچ ولا ورکا خوراک ولا ورکا چې تنخواه وخوري نو بیا چې ته خبره کانو خلیل باغ تنخواه کیږي راځي نه دا خو بیا راځي سړی ته چې کمنو هغه یادېږي ورو چې دا مال دارا کړی دی الانسان عبد الاحسان النعام تورث حب المنعم دن چې کمنو حجت الله کی تیر شو چې النعام تورث حب المنعم نعام چې نعمتونه او احسانات دا د منعم مين زړه کې راولي او قید المحبت اشد من قید الحديث نو دا ورسره وی چلو کا ارجه واقعو درې مطلب ارجه واقعو جیل کې واچو جیل کې ارجه واقعو وابس فی المدائن حاشرین رستوی کا یعنی دا سار وخت میډیا ته شوې چې لګیا دی او دې خبرې کوي یو ځای بل ځای څوکونو کې بیانونه کوي ستا خلاف بل ځای لګیا دی نو خود به خلک جوړيږي بیان کې اثر هم نه نو خود به چې کمنو خلک خلاف را بل وکي احتجاج به جوړيږي ملک و افرا تبرز کیږي جوړي کولاو دې پریخي دی وای چې څه چلو کو څه چلو کو تورو تامبو ته واچو چې پته ولګي ارجی واخاو جیل کې واچو سوال ورکا مهلت ول ورکا لګته دلا ډغری نه دی کوړی د تلی دلی نه دی ان دا دې څه کړه چې د ځوانه وینې نه د جوش پکې دی او چتیږي او راخلاصيږي دې چې لګي ډغری وکړي او د تپتولې کې د تپتولې کې چې دا تحریک چلول او د بادشاہ خلاف خلق را پورته کول دا آسان کار دی دا آسان کار نه دی پرې دا مهلت ول لګته ورکا دا چې ډیر زر ورته چې کمنو ثواب وایا ما خو ګورې دی لید نه ونکی و ارسل فی المدائن حاشرین قران کریم دا څه لفظ راوړو چې دا فرعون هغه کولو چالونو ته کمنو شاملو او په فرعونیان مړه لگا اوسنی فرعونیان دا چلونه کوي لاړ شي هوټلو موټلو ته نو غټ هوټلو کې دی ډوډۍ خوري یا ول چا ډوډۍ خوري نو هغه ډرایوران بار سي نه سي دوی تاسو ګاډي ته کینی هاي ګاډي ته نه سي دی دنه لغی نو چې هغه ډوډۍ خوري دا لګلو په مخ ښایي کنه انا غي دوی او دی بار ګوريږي په خپل ډوډۍ ته ناست منګه بار کې دا ځان سره دا ګورواره کوي کنه ډرایوران هر شي کله دا شي هغه یو ته وای وای زه ورشي ډوډۍ وخوري الو کې دا کوي او ډوډۍ څه کوي وخوري دی وته وای نه بس دي زې چې سو مونږ اړه نه کی بس زې چې سو اوس خپري کنه تاسو پاتې را پاتې مل را کوي ایو ورشي وخوري کنه بس دي پرې دوی مټه تیږي خدای کنه مټه تیږي دا غا مټه تیان دي کنه متاسو بشي د مټه تیانو نه دا مټه تیان بشي لامن المقربین د ثالثه نه پاتې را پاتې وسټي انکم لامن المقربین یقینا تاسو بخا مخاشرین ذکر شونا قالو دیو ته یا موسی موسی الکو وی غردوی فلما الکون هر کلا چې یو غردو له فلان ساګانې وغیرہ مجاهدیو کې بسترګو د خلکو باندې یعنی نظر باندې غونډه وکړه وسر ابوهم او يرول دی له خلکو لرا روب په واچو ډیر زیات وجاو بسر نازیم او راوړو جادو ډیر غټ لوی جادو چې الله وتعالى ټول رضا وسمراو بس لکه د نوشیشته حلوا چې د جبه باندې کېږي غټن وړای او پلی پکې ني او بس ډوکل به ونه وای او په کته څه کې تیر کې جمعې پر کنه نو تاسو ما فکر نو بس کب کی هغه چې کمنو بس دا شان دې کب کړل اوس ته ما هو به بازار والا دا خلک به اعتراضونه شروع کی چې دا دومره همساګان وي او غیوي همسا کې چې موسی عليه السلام بیا وته لاس کو نو هغه نه اک شانته همسا شو جوړ شو دا خو غټوم نشو او دا خو وزن هم ډیر نشو دا خو تداخل په جواهرو کې راغی او تداخل په جواهرو کې محل له وای دا محل چې وکي خلاف عادت دې ته معجزه وای ښا دا معجزه و موسی عليه السلام د ودا او تداخل په جواهرو کې راغی وی خوړه بس نو ځنې معنی کې تلقب بیا فرایکل چې څنګه همتا مار کار شو نو دا غین هغه ټول سر شو اوچت شو او هغه پړی شو بس بیا پړی شو او ځنې یا معنی کې چې تلقب بالکل تیر کړل ما فکون هغه چې جوړال والقی سحرۃ ساجدین او ورته شو جادوګر سجده کول کی او ورځول شو مطلب هغه د موسی علی السلام حقانیت سم به اختیار کړل سم سکړل به اختیار کړل په سجده او لکه تب سوای چې چا به نشانه څه کړی زور کړی قالو نو دی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړل پر رب مخلوقات چې رب د موسی او هارون دی فرعون ځان طرف را بوې خو هغه نه رب موسی او هارون ځکه دوی مونږ ته خوده لري رب موسی او هارون رب چې کوم نو د موسی او هارون قال فرعون نو فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړل په باندې قبل انا ذلکم مخکې اجازه زمانه تاسو ته خامخا خوش بکم لا سنت تاسو خپل تاسو عدل بدل ثم لو سلمنکم اجمعین بیا وغلان کوم تاسو لره ټول قالو دی وته وی ان الى ربنا منقلبون تکړه شه تکړه چې څه کول شنو کاوا چې مړ کې خو خلک نه پلاند به جنت ته شو لاړ شو ان الى ربنا منقلبون مونږ را خپل دا واپس کیدون کی خاتمه هم الله دی امام کی قال الملأ من قوم فرعون غټای ټوي اصل سړی دې پرې خو دوی دې نور ته متوجه شو سو فرعون ته وی اصل سړی مونډه راونیوا قال الملأ من قوم فرعون نو وی سردارانو قام فرعون ته زرو موسی نو معلومیږي چې فرعونم الله منو عبادت وغیرہ خلقا بیا غالی شي ورستو درې معنا وای زرکا و الہتک او پریګ دې تعالی را و الہتک ای و قضاتک ستا قاضیان پریګ دي تا ته کمنو ججان مقرر کړی دي تا قاضیان مقرر کړی دي تا چې کمندونو عدالتونو جوړ کړی دي او اوس د هغه عدالتونو نسکی خلاف ورزي کوي نو د قانوني مجرم دی او چې کوم سره قانوني او اشتهاري مجرمي هغه معقولو نه ته دا سره څنګه معاف کړي دا قانون چیلنج کړی دی ما په خبره پوه نه شوې کنه قانون څه کړی دی چیلنج کړی دی دا آئین چیلنج کړی دی نو د آئین باغی دی د قانون باغی دی د معاف کولو اوسولې وي چې ځامن واره وژنم سارو قاتل ابناهم غرایب وي خلور مليان دی وژنا چې کوم په دې کې خلور دي او هغه ته کم دنو د بغاوت سمه ته کې دي شي چې د حکومت نه بغاوت کوي او کې نو دغه خلک ته نخرش کا اوسم يهودو د يهودو ایجنټان وي وي مونږ مولان دریو طبقو کې څه کړی دي تقسیم کړی دی یو بالکل بلیک دی چې هغه د ماف کولو نه دی آسمی گینا هغه شوټینګ آرډر دی لړکاوی چې په کم ځای کې دی دویم دی هغه لوګو ته کې خړ دی ګری دی نو که خواري پیوشي مهنت پیوشي نو کې دی شي تم شي او کې دی شي چې کمنو چا دی مخکینه ډلې سره شي بلیک وته شي واوړي او بل چې کمندنو هغه لاندنی دي لاس په کله ډله چې موږ ته وایو کینې نو کینې چې ته پاسه نو پاسه خور به به ډله ده وې موسی خان پلتا مدد غواړي د الله نه او کلک شي ګوره ان الارض لله ملک چا دی دا الله دی یور سوام یې شاه ورکه دل راغ چا د چیرې دی کې خپل بندیانو نه یعنی پر موسی علی السلام دې رواو چې دا د فرعون قوم الله تاسو نه سکی درکې او کلک شي ولا عاقبت للمتقین اخری انجام د متقین دی دی وته وی موسی علی السلام ته او زینا من قبل ان تاتینا مشر له تسلی ورکا مونږ ته مونږ په تکلیف کړی شو یو مخکې دراتلو ستانه مونږ ته او پس دینا چې سره علی ان دې سب ته فرعون سره مونږ سيو ادب یو تا په لومبي زلولې دي او مونږ مخکې هم داسې کړی دي لیدلری دا د زمونږ عمر دی موسی علی السلام چې سخت برداشت کړی واسا ربکم ایو لکادوکم کې دې چې طرف تاسو تبا کی دشمن تاسو وایا تخلفکم فی الارض او فاجی کی تاسو رب ملک کې په مصر کې فیاذر کیف تعملون ګور الله دې تاسو څنګه عمل کوي ولقد اخذنا د فرعون د تبعای اسباب رااله وقال ولقد اخذنا على فرعون یقینا نیولې مې فرعونیان بسنینا پکا سالو باندې او په کمی د میو باندې د پارا دې چې دې نصیحت واخلي فائدہ جا تم الحسن تو قالو نازي نور کلا چرال تراول دې ته خوشحالي قالو نو بدی لنا حاضی مونږ ته دې مستحق یو کنه وایم ته مونږ ډیر خوارای کړی دي ډیر مهنتونه کړی دي لنا عادی وانت تم سیا او کرا بل دې ته کوم نو را وغه دې ته مصیبت تکلیف نه یو تو یروبی موسی دای به کوم نو بس پالینی ولا په موسی باندې او د کومل ګور باندې وی به خو چې دې راغله د کومه واس کړه د مون فرض نه لیدا شیخ صاحب کابل کرام رحمه الله تعالی فرمایل چې قانون د الله دی چې کله یو ملک تداعی نه راغلی دعوت والنی راغله نو الله باغی باندې تکلیف نه راولي نو هغه خو خوشحالي هر څه بیت بسیارې لس پلسی چې کله دای راولېږي او دای ته وې چې دې ته بیان وکا او دای و ته بیان وکي او دې کو نه مني نو اوس وته حق کارسو او وی نه منلا نو الله باغی حالات کی الټه کی سخت تکلیفونه پېښ شي راشي نو دی خلکو له پکارو چې دا دې ته ویلې وداسي چې ګوره دا زمون ګناه ده کنه دا حق راغی او مونږ اونم نو ځکه مونږ باندې حالات څه شو خراب راغل نو دا به خپل بدعملۍ ته نسبت کړو نو دی ولګي نو دی حق پرست نسبت کی وای چې د کله نه دی راغله او کومه واس کړل نو مونږ ته تخرزونه لیدا نو حق پرست ته نسبت کی اوس هم دغه چې کله نو دا مدرسې زیات شي دا شي مخکې سم حالات وی څوم نو سړیا او چې دا شي اصل وی دا جړه دا وی دا مدرسې لري کول غواړي ومن ما علا خبردار انما طائر من الله یقینا بس پالی دی ادا الله سره دا یعنی د دې عقیده او اعمال د بس پالی دي د دې عقیده او اعمال د سړي خپل ځان ته نګوري خو زیات دینا ای پویږي نه او حق پرست ته نسبت کوي وقالو ما ما تاتنا به او دی ویل وقالو ویل دی ویل دی ما ما تاتنا هر کله چې تراوړې مونږ ته یو نه ښه د دې لپاره چې ته تاتنا به من آیتن چراوړې مونږ ته یو نه ښه د دې لپاره چې تجازو کې په دې سره په مونږ باندې فما رحم لکه المؤمنین نری مونږه تا خبره بالکل منون کې اړو منو یمنا فاستكبروا دې ځان مو تبر غنو دي مجرمان اور کلوا چراغ په دې باندې او فتو قالو نه به موسی او غواړم لرا د رب نه دې د وجدا غنا چې تاسو سره لوس کړل دا ورته پته وجدا د الله مقرب بندره او د سوال الله څخه قبلې لاین کشفتان الرجا کتا لري که زمونږ نه دا مصیبت نو موسی خو نه شو لري کوله خو موسی عليه السلام په دعا څه کېږي لا نؤمن لك خام خام بخبر ومنستا ونرسلنك ما كبني اسرائيل خام خام خوشي وکم تا سره بني اسرائيل هر کلا چلر بم کړو دینا ار رضا پس علاج لن ترې وینټه پوری چې دی ورسیدون کې هغه تا اذا هم ينقصون واورثنا القوم القوم مفعول اول له مشارق الارض ومغاربها مفعول ثانی دی نو معنا دا ده واورثنا القوم اورم کدا مت ورم کو دی قوم تا هغه کسانو ته کانو یستضعفون چې دای کمزوري ګڼل شي هغه سوکو بنی اسرائیل ورم کړو تا سو مل ور کړل مشارق الارض و مغاربا هغه مشرق طرف د مصر او مغرب طرف د مصر هغه چې موږ پکې برکتونه اچولیو یعنی هر قسمه خیرونه پکې نو اقوم دی لسکو ورته الله وعده سکړه رښتیا کړه موسی علی السلام ته وی کې دی چې الله دې لسکی در کی دی الله سکو وتمت کلمت ربک الحسنا او پورا شوی پورا شو فیصله در رب دی خيستا علا بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل باندې د وجه د نه صبر وچلی سکړو صبر کړو د فرعون په سخت باندې درې دیر شکالا سلور دیر شکالا یا سلویخ کالا موسی علی السلام د فرعون دربار ته تللی او مسله بیان کړی او په دې کې موسی علی السلام خو راته نه لیدلې خصوصا بن اسرائیل کو په موسی علی السلام د فرعون وس نه پرې دو ادا همسا د وجنا او په هارون وس نه پرې دو نو نور قوم خلوو ټکاو کنه په نور قوم خو سب تواجیلونو ته چول لالولې وجلې هغه په پاغي کې ریدل کنه نو بما صبرو کې هغه ټول تکلیفونو د سلوي تو کالو ته صدا اشاره ده و دمرنا یو ور تکلیف نه راغله او دومره تاسو تم برداشت کړو پته نه لګی لاندې نه کینو پوچې غونډه کې چې دا هڅه خلا به راځي چې څوک بار وګرځي راو ګرځي اواز دا څه دغه دغه شي یاره بس بالکل حالات ټیک دي جی درس مرس می بند کړو پیخی جی بس لکه د کنټرول نه باید جی نه کا او اسه بچ ته چا تاسو کړی چې استاد جی درس کوي چا به صرف د دې لپاره تاسو کړی چې استاد جی څه کوي درس کوي اړ دیو بچی حالات ټیک نه ما چې بس دې کراچۍ ما راځه ته به چکرو لګو دوبای ته بسړې شو مرو بکیو کی صحیح ده وسه دې ما صبرو دا دغه د تلويخ کال چې کمنو سخت تیری کړی دي بما صبرو فما ودمرنا ما كان اسمو فرعون او هلاک کومګه هغه چې جوړول و فرعون لوی لوی معنی به جوړولې یسنا فرعون چې هغه لوی لوی بنگلې وې سکولې جوړولې لوی لوی هوټل وې جوړولې وې په دوبای کې د ټولو نه غټ تر دغره بیلډنګ دی دا په خاص فرعون جوړ کړو یسنا فرعون وقومه اقوم دغه وما کام یارشون او اجری و سفرونه جوړول وجاوزنا بنی اسرائیل البحر دا اوس بل اصطلاح موسی علیه الصلاۃ والسلام کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل کړه کړه وی یوسف او موسی خو د کېړه وته بچای و دا د غیب څه وته کنه وی موسی او یوسف چې وو نو یې سمې د کېړه وته بچای وی او کېړ د شپول ته وو شپول پیژنې اما دا طالبان په اسرائیل کې تیار دي د شپول څخه پیژني شپول چې کمندونو د غونو شپول پاګې باندې کلا د تورای بوټي خل زمیدارو کری او کله په کریلی بوټي سکی او کری نو یو پچای پچای ناغه چې کمندونو په غونو کې داسې بار بار داسې ها پلتلی او بیا حالت کې غړشي نو زمیدارو جزدا وسم شو کومه کله هغه ډیر په تکلیف باندې وتلی نو دا شان دی موسی علی السلام او یوسف علی السلام سره طرف کو نه لیدلې خوشحالي کو ډیره کم لیدلې چې دا نو سخت به ډیر راغلی دی نو یو طرف ته فرعون مقابله خلاص شو هغه ډوب شو خپل وته بل شانتی شو خپل لاندې کمندونو یو خو د فرعون د دندې د لاندې سم موسی علی السلام خو خوش اخلاقه لوی پیغمبر خپل اخلاق والا هغه په بل شان دي شروع شو وجاوزنا افکیل سامیره بیا شو پیدا شو نو په موسی علی السلام یو مصیبتو وجاوزنا بنی اسرائیل البحر پور می اصو بنی اسرائیل له دریاب فاتو علی قوم نور علی یو قوم تا یا کوپونا رتیس تیرې دلې په یو قوم باندې یا کوپونا چې دې بنجوري کوله عبادت کوو د شکلونو د نیکانو بندیانو اسنام یا د خو شکلونو لهم چې د یو د بوتانو چې د یو د موسی علی السلام ته وی دا وګوره څنګه ښکاری کنه دا څنګه خدای خېټه سړی د سکی ښکاری اجعل لنا الهان کما لهم الها جوړ کوم لره خدای لکه څنګه چې دې خدایان دي موسی علی السلام انکم قوم تجهلون تاسو خو بيخي انکم قوم تجهلون تاسو قوم بالکل نه پوهیان ان هاوله متبر دا تاسو موږ جګړه په څوکړي ان اولای متبرون یقینا دا خلق سبا کوي شو یا چې نه پدی کې دي او برباد دی هغه چې عمل کوي قال موسی علیہ السلام غیر الله عبد الله نه ولټم تاسو له خدای او هو فوز لكم العالمین او تاسو له غرواله ور کړه د وخت په خلق باندې او باو کې چې خلاص میکړی تاسو د فرعونانو نه سره ټول به تاسو سخت سزاګانې او وجل به ځامن تاسو او تهیو نساکم او ژوندای پر خو دې تاسو خو دې په بذالکم بلا من ربکم عظیم او بدی کی لوی ازمی خو طرف رب تاسو نه لوی وعدنا موسی 30 لیلا اوس موسی علیہ السلام بل اصطلاح موسی علیہ السلام چې ملک آزاد کو او ټول چې کم دنو یو ځای ته شو د فرعون تسلط شو ختم شو نو قانون پکارو ځکه قوم لا چې آزاد شي نو سب کاری قانون پکاري نو اوس فرعونیان فرعونیان ختم شو نو اوس ولا قانون پکارو نو پاکستان آزاد کو قانون په کې حق شانتي دي چاره دا انګريز دي قانون اینجا هنوز افرانګر قانون تر اوسه چې کوم نه فرانګیانو دي دې په کوم خپلوي جشن ازادي مناوي دې څنګه جشن ازادي مناوي فوانا موسی 30 لیلا اولوز می واغستو د موسی علی السلام نه دیر شوش کو او پورا می کړ په الله سونو ور باندې ور سره مل سور کړ چې ښکارا کوم خلکو ته چې د موسی اختیار نه اختیار رچا دی فاطمه می قات ربین پورا شو ملاقات در د سلو شوش کو کی او موسی خپل ورتا هارون تا او خلوفنی فی قومی زما فزایش زما په کام کې او اصلاح کوا او مروانه کا بلار د فساد ګرو او موسی علی السلام ته په ورسلار ورکاری دي فساد ګر دي نو فساد ګرو په سلار نشي مار کلا چراغ موسی علی السلام زمو ملاقات لا وادیلا او خبره وکړه د سره رب دونو قال ربي او موسی علی السلام وربه می ارینی انظر الیک موسی علیہ السلام ویل دی الله ما تزانو خایا بنی اسرائیل وی مونږ تزان سکه خو خایا الله په غرس کو اوچتو موسی علیہ السلام باندې اوچتي هغه عزت کو عنایت کو موسی محبت ته د موسی سوال لچاره د محبت ته هغه خبرې جوړې انا مشتاق شو چې یا الله چې خبرو کې دومره خوان دي چې وینم څنګه مزه کوي محبت نو ارینی انظر الیک ما ته وخه الله ته تاوینه ما الله ته ویل دې مې نشي لن ترانی تا کې دا طاقت نشته چې تما ویني د دنیا سترګي معنی شې دې دې سترګو لچې الله او طاقت ورګنی بیا الله ولې دې شي چې دا سترګو دا شي چې په دې بیا فنا ناراضي د دنیا سترګو باندې سره راضي فنا راضي نو دی الله لیدلې نشي او د آخرت سترګې چې دي نو هغه سدي هغه باندې فنا ناراضي د جنتیانو سترګې به الله لیدلې شي الله دې موږ ټول ته الله دې دار نصیب کړي ولكن انظر الى الجبل او ګور دې غرتا فاین استقر مکانو کده چې تو درې په خپل ځای باندې نظر دا چې بیا ما ویني ولن فلما تجلى ربون ورکلا چې سړي کو پرب دی روخانتیا او پرب دی لیل جبل دی غرتا جالو دکا کېدل زری زری فخر موسی سائقا پریوت موسی علی السلام چې کوم نبی اوشا نو په ونه کې چې ور کې موسی علی السلام الله لیدلو نو هغه وخت خو کوس دغه نو کړي غر نو ټوکړي شوی ونه کې رڼا نه و انی انستو نارا نو هغه کې خو غر نو ټوکړي شوی او دلته غر ټوکړي شو ناغه تجلا چې و نو هغه عکسي و اصلي نه و عکسو هغه سړي کې کمندنو اصلي نه و هغه عکسي و اپ اور کې چې کمنو الله رب العزت خپل ځان ښکار کړو او خپل تجلی ښکار کړی و او دلته تجلی ډایرکټ په غر باندې شو رااله آی کې مخ کې ته سمانه او نو دا تجلی چې کمنو اصلي او عکسي نه و او هغه عکسي و فلما فاقان ورکل چې بیدار شو قال سبحانك نوې سبحانك پاک پاک دې ګڼم الله پاکستان مناسب چې په دې سترګو نشي لیدلې تو په لکه چې کمنو راګرځم تا تا وانا اول المؤمنین زما ولدی مان راوړون کنا قال یا موسی نو الله رب دې موسی انی سبیت قال الناس یقینا ما ورکړه تعالی رب خلق باندې برسالات یو کلامی پرس پیغام په پیغمبره خپل باندې او په خبرو خپل باندې براه راز نو نیواغه چې درکړی می تال تاو شل قدردانو نه وکتمنا له فلوا او لیکلی مو دلاره په تختو کې من کل شی نه هر یو ضروری چیز نه نصیحت تفصیل له کل شی او وضاحت دار تفصیلا او وضاحت دار یو ضروری چیز نو نیوا دلاره په طاقت باندې مضبوطیا باندې او حکم ککان ته یا خذو بیا سنها چې عملو کې به خسته وا کامات دی باندې په ټول خسته دی په ټول دی عملو کې ذرا چې به خسته او سان جام د نافرمانو ساس ربنا ایت الذین ذرا چې واغړو ما د خپل آیتنا کسان تکبرون په لړ دی چې هغه چې کمنو ځان مو تبر غني بزمګه کې متکبر سره په قران نشي پوي دی او د الله رب العزت په کتاب باندې نشي پوي دی چې چا کې تکبوري ناغه تعالی د خپل کتاب فهم نه نصیب کړي دا الله ویلی نو اب الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنونه الحکمت القران الله انکار کوي چې باطل پرستو ترې چې کمندونو خپل قران علم سکی بغیر الحق نه مناسبه وان يروا كل آية کوین دی اړیونه خان ایمان راوړي په دې او کوین دی لار دې دا نه جوړې دي لار لار دا الله قانون نه مری لار مې کار به روان دي او کوین دی لار د گمراه نه جوړې دي لار لار اوس یې کې چلووا دا الله رب العزت قانون د سوق تیار دي څوک اړوي نه چې څه چلې اوسنه دا مولان لیونی شي وي او کوی چې راځي بای یا د بیت یا د لاټین یا چې کمندونو دو زمری یا د کتاب یا د تل جلسه دا نو ګوره سنا سبتی رواني وای راو سبیل الغی جمهوریت کې ډیر شرکت کوي را الله دین له بس سستی هر دین له کمندونو بس زګ د خو دین له تک دی وای نه راو سبیل الغی او کوی نه چې کومه لار د گمراه نه جوړی دی لار دار دی وجنا چې یقینا دروغ جن دروغ جن غنی دی یا سنامه وکان وانا غافلین او دې دې نه خبره او کسان چې دروغ جن غنی یا سنامه ولقائل اخرت ملاقات رستانه ملاقات اخرت حبطت اعمالهم دړو دي عملونه دي فلا هل یزون الا ما كانوا يعملون سزا ولې شي ور کوله مگر دا چې دوی کولو واتخذ قوم موسی من بعده بل ابتلا موسی علیہ السلام ال تلړو کوی تور تلاړو چې کوی تور نه واپس راغی هر قوم په بلا تشو ټولو نه چشتیان جوړ شيو الله وډلوا او ټول چې کندنو سخیته پراتی او حق وو چاپیره ګرځي او خراب شاټولې شي شاټوله وېټوله پراتو وتا او غړې دلوا دا سره جوړ شو بریلیان شي ټولو واستغلا قوم موسی من بعده جو کل چې کوم نه جوړ کړو قوم د موسی فاضلو د موسی عليه السلام من حليهم د سروق بلونا عجلان جسد له کوار عجلان یو څه جسدن تشجوسا چې عدل بدل سوري پکې کړیو سامره پوره انجنیر هو چل والا ورته ناغه پکې عدل بدل سوري کړیو او د سین غاړه هوا ولګی دا چې هوا لګي نو دا واړو د شوتل نه پونکې جوړي دلدل نه کنه شوتل نه پونکې جوړ کیندي دا کلاس پیش دا چې کینو بس هغه نه وی سي سي دي کیږي د دروزي نه جوړ کی دا غینه چې کمنه شپېلی وای ته نه نو دغه شانتي هغه کې دل بدل شروع نو چې هوا باندې یو طرف راړو فو مې کړ کنه یو هو هو ولکه بزخه دې دغه جوړي نو یو شو مې کړ دغه شو خراب کړی دا هوا چې کمندنو نور نه وا خو تفاسیر لیکلي دی او به وایو وی چې هغه چې کمندنو علم يرو عین ګردي ان لا يكلمهم چې د خبرې نه کوي دې سره ولا دین سبیلا او روانې نه کوي دې تلار اتخذو جوړ کړی دې لره خدای وکانو ظالمین او دې زیاتی کوونکی په خپل ځان هر کلا سقط فی ایدیهم فلما سقط فی ایدیهم هر کلا چراو غرزل شو دا په لاسونو ته دکی د دې کی دې څه مطلب دا څه دې په لاسونو کې راو غرزول شو د دین خ پیمانتیا مرادی دا په معنا د معلومه باندې ولما سقط فی ایدیهم هر کلا چې پیمانی قبول کړه پیمان شو په دې باندې او لیدل دی انهم قد ولوا یقینا دینا فرما گمراه نو دی ویل لم يرحمنا ربنا که مهرباني وکړه په موږ باندې زموږ رب او وینو بخلو نو شو موږ تاوان یامنا ولا خرج موسی هر کله چې واپس موسی عليه السلام خپل کام ته غضبان آصفه دغ د غسینا او د غم نه افسوس کوونکې تا مې به سما خلقتمونی بس دی هغه چې تاسو زما په ځای کړی دی یعنی زما د تابعدارۍ په ځای د سخی تابعداري څه کړی ده شروع کړی ده من بعد زما رسول رسو اجل تمام ربکم ایتا سمکتی شی تلوار مکړه د پیسې در خپلنا د حکم در خپلنا فالقل الواه او سر په ذری کې خود تختای القا غرزول ته ویل کیږي موسی علیه السلام غرزولې هغه کې خو تورات لیکل و تورات په آسماني کتاب د نبی موسی علیه السلام غرزو چوال قال الله او وی غرزولې تختای نه القا مطلب مطلب دلته کې دا دی یو مطلب موسی علی السلام دومره غوسه شو شرک ولید نو دومره غوسه شو چې ارتدا ید موسی موسی علی السلام د غوسې نه وره پیدو نو چې وره پیدو نو دا تختو حفاظت یو نکړې شو هغه نه وګرځې دي نو الله دا غرزیدو نه تعبیر په دې کړې چې موسی علی السلام غرزولې یعنی حفاظت یې ونکړې شو دومره غوسه په شرک باندې دا د موسی علی السلام غي جلال ته اشاره چې د آسماني کتاب ته مې حفاظت نه کړی شو او هغه ته نه دلاسو نه شو او دویم دلته کې القا چې کمندونو مطلب هغه زر په زر کې خودل دي زر په زر کې خودل د ما تول روایت صحیح نه دی چې ګینو تاسو وګورئ ما ته شوې دا صحیح نه والقل الوا او فتلواری کې خدل تختای واخذ براس یخی او ویني ور او سر ضرور خپل یا جرو الی جراف کې ځان طرف تا ګیر او سر دونی والله ابو خصو تاسو ځان طرف ته چې کمن را خپل دار چې ویشو کول ته نو دو غربو غربو خدا سره ویلی وو او ځان ته رانیزدې کو نه ماجرت ته څه چلې ولې تاسو نه لیکړي نو ورته وی چې څنګه چلې لیاله ما لدیه نو فبین له اخوه انهم استضعفوه رور ورته وی دې کمزورې ګڼلم زما په نور وسنو جنگ به جوړېدنو او جنگ تعویل نو د جنگ خبره تا نه وکړه تا خو لري چې اصله لا د جنگ خبره پکې او ویني او سر ضروري جرو اله ځان طرف ته راني دي کرای کاغو ورته و مور دیا مور یو ته یاد کړه دانه دګری د پلار نه نو د مور وو خو مور داسې وخت کې خلک یادي چې تر سکی قال نو ما و مور دیا ان القوم صدفون یقینا قام چې دې دې کمزور کړل ما قریبا چې وجلې وېزو د مرګ نه نه ریدو خو چې دی وجلې وي نو بیا و نور ملګری لا پاتې دل غیب بدل غوستو نو بیا جان څه کیدو نو فلا تشبید بی الادا مو خوشاله کو کومه باندې دشمنان زګا چې دا منافقان به وی دا مستعملی ډلا چې خوش خپلو کې هم خطر خپلو کې شو لکه اوس موږ باندې ټول کافرانو خوشاله دي زګا مو خپلو کې یو ان خو دی هغه ته څه ضرورت دی هغه وایي خدای نو چې یو بل وای نو خنه ده ما ته څه ضرورت دی بس پرې چې یو بل وای فلا تجعلني مع القوم الظالمين ممه ګرځاو سره د قوم ظالمانو نه قال ان موسی عليه السلام ورغمه او بخما ورور می مانم ډیره تیزه خبرو شو ارور می هم کته ته پته نه لګي موسی عليه السلام بیا مسجد کې چې ته بیان نه کړی ولې قانون الله وی وکذالک نجل المفترین دا کرانګي سزا ورکوم چې کمنو المفترین د ځان نه جوړونکو ته المبتدعين چې د ځان نه دین جوړي نو هغه له تاسو سزا ورکوم یعنی دا می قانون دی چې څوک د ځان نه قوانين جوړي نو هغه به ذلیل کوم نو نن مسلمان دا وګوره کنه چې د لارډ میکار او د جمهوریت او پارلیماني نظام په روان دی نو ذلیل دی ټول چې کمر عمر په ذلت کې تیر شو کده چې ګرام بلډ پروف نه کده ار یو کس هلیکاپټر ملاو شي خدای به ذلیل یو د امریکای غلام وي د امریکای غلام وي ذلت به یې کنه کسا کذالک نجد المفترین چې چې واړه واړه بدعات کې لګ لګ وانتا کې خاص کړه چرته کې بدعت کې وړو کې نه خدای بیا نسبتا کنه خاص کې چرته کې سنت او نورو دوا کې هغه ته وګوره د غریب د جیب د ګړي سي سخای هغه چې کمنو دلیلې ټول مر په سیکل باندې چې کمنو ګرځي کذالک نجد المفترین او دا ذلت چې کمنو ورپسي او په سخان کې دا سناستي خولې به بجمی کې راغلي او یې سنه چې چې ته یو پنځپیر راغلی و چې چیلنج د مناظری چیلنج د مناظری اسره چې د چلې نه مناظره راکی نو دا چې غریب ته کمنو سر کټه کړی او مسند المفترین سفیان ابن عیینه ذکر کوي کل صاحب بدعت ذلیل هر یو بدعت ذلیلای هر یو مبتدی چې کمنو هغه ذلیلای ابو کلابه ذکر کوي والله انه لكل مفترین الی یوم القیامه دا آیات کریمه د هر مفتری لپاره ده دا یو لاسي والو د پاره نه دی دا یو مفتری د پاره دی البدایه و نهایه کې ابن کثیر ذکر کړي وی مسجلتن لكل صاحب بدعت الى يوم القيامه دا مضبوطه ټاپر د هر مبتدع د پاره ده امام مالک رحمه الله تعالی ذکر کوي ما من مبتدعين کول صاحب بدعت ذلیل هر یو مبتدی ذلیل دی و ان حمل جت بهم البغلات اگر کو په لوی لوی قچرو باندې ناشتي او تب تقت بهم البرازین او اگر کو بردونی کی متی اسانو باندې ناشتي پلین کروزر کی په پروپونو مرپونو کی او که په هر قسمه گاډي کسی ناشتي کنه دا اوس 2000 سو دی او عمل سیئات چې عملونه کړو ناکارا ګوره د یو سخی ته سیئات وي ځکه ما من سیئات الا وما ها خیات چې کوم ګناه نه دا غیا په لاده په لسنا نور وړو وړو لري سره یې تکا پکا والذین اتقوا دی یواز د سپی بندګی نو دې سره بیا ولا منفت کولی ذکرونه ګډاګانې او دا چې لیبه یستلی مستقل تفاسیر لیکلی چې ګډاګانې وکولې اتن بیا چاو ثم تاب من بعدیا ها کسان چې وی امر وکنا کار عملونه وکنا کار او بیا توبه یې سره پز دینا او ایمان راوړو یقینا رب دې من بعدیا غفور رحیم پز دینا خامخاره بخون کې مهربان لغفور رحیم ولما سکتا موسی الغضب نوار کلا چکینا تز موسی غصا اخذل الوان راوای غست تختای وفي نسخته او په لیک دې کې هدایت او مهرباني ور بار دا کسانو چې دې د بار ته در خپل نه یریدل واختار موسی قومه بل ابتلا دوی وته مون بالا منو چې اوس مونږه بوزي یادار توبې لپاره بوتل څه لپاره موسی علیہ السلام دې توبه وباسي ناراضي ځنه کسان به کومنو مشران الله له کوی تور د شو لاړ شو اول ته به کومنو زاری او مينتو کوي وقدار موسی قومه وقت موسی علیہ السلام نه خپل کام نام یا کسان تپار د ملاقات تپار د وادي زمګا د ملاقات فلما قد تمرجبا نور کلا چونی ول دې رجلا په وی وربه می موسی علیہ السلام یا الله دا خو بلا دا غډیر بدنامه خلق دی دی وی چې ښکار دې لاله نشو وجل نو ولته دې بوتل نو دې وجل مشران رااله نو بدنامه غره باندې ولګي نو عرب ملو شیطان لګته من قبل ویایا کستا اراده ور تاب تبا کړو دې لره مخ کې او مال راوم یعنی اهلکتم هلاک کړي ویو من قبل مخ کې دینا ویا مالهم انسان خو سب تاسو کولای نشي اتو لکنا ما فعلت سفاو منا آیت علاقه مونږ لرا د وجدا غنا چې کړی دي کما پلانو زمونږ نه سوال د رؤیت خو څه کما خلو کړو سوال لیدلو خو څه کما خلو کړو یا د کمدل د سخی بندگی ان الا فتنتم نه دا مگر ازمیت تا تذل بیا من تشا خطا کړي د دې سره رسول چې ته اراده وکي او هدایت ورکړي هغه چا چې اراده وکي انت ولیونا ته دو زمګه فاغفر لنا نو بخنو کې موږ ته مې رباني کې موږ باندې او ته غواړې چې ګنو بخون کې قوم لبخنه غختل د علماء کار دی قوم لا امن او سلامتی غوښتل دام چې کمنو د علما او کار دی ورحمنا وان تخیر الغافین او ته غره چې کمنو بخون کې وخت لنا فی هذه دنیا حسنا او مقرر کوم لا په دې دنیا کې حسناتن خوشحالي او په آخرت کې هم مونږ راګرځو تا تا قال عذابین وی الله رب العزت عذاب زما رسول دې راغتا چې را دې حکم او رحمت زمانه سیدر دیاری او سیستا عام رحمت شاغه وجود دے پیدا کول وغیرہ دی فساق تبوان ضرور چې خاص بکم دی لرا خاص رحمت چه ده پار دا کسان دے شیغی یری کی زان بچکی دے شرکنا ورکی زکاة لرا ورکی پاکی دے زلو صورت مکی دے ورکی پاکی دے زلو او آن کسان شیغی پاکی دے زمان بانی مال لری ا کسان یتبعون الرسول ترغیب صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ترغیب منلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوش ترا باشد کی سر دل برا در آیت در علی جی دیگرا رومی ہوئی خوش ترا باشد کی سر دل برا در آیت در علی جی دیگرا وی د دلبر خبره چې کمنو خلک په پردو خبرو کې مرادن نه کی نو نبی علیہ السلام خبره د موسی علیہ السلام په تذکرہ کې امرادن نکړه ځکه مقصودی خدا وکنه منل خود دی پکارو په تورات کې داونو الذين يتبعون الرسول النبي الامي فساكتبها للذين دا رحمت با رحمت خاصه الله وی چاله ورکوم نو یو به هغه د نبی علیہ السلام امت لسکوما نو يهوديان که څوک پاتې وي اوس هغه ته رحمت خاصه ملاوېدل نشي اوس په تر رحمت خاصه اله ملاويږي چې د قران او د نبی له سلام تابعداري کوي اوکي الذين يتبعون الرسول النبي الامي آکسان چغی تابداری چی دا پیغمبر الرسول حضر علی گلی شوی النبی آدلوی شان والا الامیه بالکل پاک باز لکه چې د مور پیدای دا سه پاک لکه چې د مور سي پیدای یا الامیه مکی والا یا الامیه نالسته دا نو لستل په پیغمبر کې کمالو په پیغمبر کې څو الامیه الذي هغه پیغمبر یې جزونو مکتوبه چې مونږ دې هغه لاره مکتوبه لیکل شوی د خپل کتابونو کې ولا اغلال اسر درانه احکامات او اغلال درانه سزاګانې سخت سزاګانې ولا اغلال او توکنا غا کان فلم شوب دی باندې نو کسان چې مان راوړو په باندې وا ضرور تایید وکړو او مدد وکړو تابعداري وکړو رڼا چې نازل کړی مې وان سره ددنا اولایک هم المبلغون دا خلک چې نو دې کامیاب نو قول تو یا ایو الناس راشي چې دې پیغمبر په اتباع باندې الله رحمت خاصه درکې نو د سکی او معنی یا ایو الناس کچاویل چې نبی علیہ السلام صرف د عربو پیغمبر دی وی وتوای چې یا ایو الناس چې ناس او پوری وینو نبی علیہ السلام بسی پیغمبري او چې څوک ځان ته انسان وي نو هغه پیغمبر څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سره وي نبی علیہ السلام د اوس دور پیغمبر نه دی نو هغه انسان نه دی یا ایو الناس اے د ټول دنیا خلکو انی رسول الله الیکم یقینا درا لګل شوی دا الله ان تاسو ته جميعا ټول ته اغزاد له ملک سماوات او الارض چې په تب اختیار غل دي اختیارات د اسمان او زمکي دا مساله کوما لا اله الا هو یحیی و یمیت نشته بل الا بيد دی الله نه ژوند کول او مړ کول کی فامنو بالله نو ایمان راوړی په الله باندې او پیغمبر دا باندې النبی رسولی پر را لګلی شوی دا ان نبی په لوی شان والا باندې الامی نالسته الامی پاک با صاحب پیغمبر چې منی ایمان راوړي په الله او کلمات د الله باندې وتبعوه تابعداریو کوي دغه پس کې حجومات کی فزو روجا او حج زکات کی نا لکه څنګه چې پیغمبر انی رسول الله الیکم جميعا لکه څنګه چې ټول انسانانو ته پیغمبر دی نو دا شان دي د ټول کارونو لپاره رهنما دی کاغذ کمدنو عبادت دي کې ایمانیات دي او کاغذ کمدنو معاملات دي کاغذ سیاسیات دي پاره ټول کو به رهنمایي ته چاوي د نبی علیہ السلام فتبعوه تابعداري وکړئ دغه په ټولو کارونو کې چې سی کړی دي نو هغه وکا او چې سی پرې خودلې دي نو هغه څه فاتبعوا لعلكم تهتدون د دې لپاره چې تاسو لار ومومئ او قوم موسی عليه السلام نه وټلا بیان کړي دي حق او په دې باندې برابرې نور الله یادون بالحق روان دي په حق باندې وبه یادلون او دې باندې برابرې نور خلق لا وقطانا مسندا شرط امما او تقسیم کړی وی دی لاره دولت اسباتن اماما دولس اولادا اماما یعنی ډلې تش دولس اولاد داسې نو ګری چې د دولس پلاران اولاد ټول سترونو و بس هغه سو اولاد نه د دولس نکانو اولاد او د هر نکاح اولاد یو مستقله ډله مستقله ډله واواینا الی موسی وای مکړی وا موسی دا پاغه وخت کې چې دوه وګورو په بار د خپل قام دا چې وا په انصار دغه ګټه نوراو څه سیدلې دا غینه دولت شینی یقینا پیژندارې وینن ډلې ګذر خپل او تور می کړه په دې باندې وریاځو او نازل کړي مې په دې باندې ترنجبینو مړزان نو خوري د پاک واغنا چې درکړي مې تاسو ته وما ظلمونا او دې زیاتې نو کړه کمې نو کړه زمونږه ولکن کان وان فسوم یظلمون خود ځانونه نه کمې کو او باو کې چوي شي دا اوسېږي لیکلي کې او خره دې نه چې کوم تاسو کوفي او وای د معافای کلمه چې الله زموږ ګناونه معاف کړي او د نشي پور باندې عاجزي کوونکی او بخښم تاسو جرمونه تاسو زرد زیاد په کومه جردنې کارو نو بدل کې ویل هغه کسانو چې زیاته کړو د دینا وینا وی دا غنا چې ویل شو و دیتا فارسلنا علیم رزم من السماء راو ملګو په دی باندې اپات د برینا د دې وجنا چې زیاته کو نمسکو